او غټ چې کوم دی د الله تعالی سره ربط اغاز صفت د قیومیت سره دی صفت د قیومیت چې دی دا غټ درې شاخونه لري یو ابداع بل خلق او بل تدبیر بلا تشبیه یو وړو کې مثال یو غټ مثال چې هغه به د سوال جواب ومي چې دا کائنات څنګه پیدا شو او د سنه پیدا شو یو ترکان دی او هغه یو کوسه جوړی نو د دې کورسای شکل یا د دې کټ شکل د د په ذهن کې مخ کې راشي چې زه به داسې پالنګ جوړوم داسې کرسۍ جوړوم نو د د په زړه کې او په ذهن کې یو صحیح خاکه داغي جوړ شي بیا چې د بهر تر او باسي نو دا د غزهنی خاکی زویل وی دا غزهنی خاکه چې دا نو دا غي سورې وی نو بیا یو ځای کول کوي لرګي یو ځای کی پړی یو ځای کی او دا غینا کټ او کرسي سي شي جوړ شي یوای ذهني خاکوي ذهن کې چې کم دنو دا غي صورت جوړ شي بیا دا غي ذهني خاکي په خارج کې ذل برابر شي او سوره برابر شي دویم لک تفصیلی مثال یو اوخیار او حکیم شخص وی هغه زمیدارای په کارونو هم پويږي هغه د بازار په کارونو باندې هم پويږي هغه د معاشرت په کارونو باندې هم پويږي د معاش په کارونو باندې هم پويږي فوجي انتظام هم هغه برابرول شي سرحدات او حفاظت هغه هم کول شي هغه ځان لکینی په ذهن کې یو خاکه برابر کی چې داسې کسان به وي هغه له بزو یو سټیټ او یو حکومت وړو کې غونته جوړ کما پاغي کې وسه کسانی پاغي با زمیداری کوي هغه ته وزه داسې داسې کار والا کم چې داسې کوي داسې کوي داسې کوي بیا ځنې کسان به وي هغه ته به د معاش کارونه حواله کوم تاسو به زمیداری داسې کوئ داسې به دغه بازار به داسې جوړوئ داسې به غستل خرڅول کوئ په داسې طریقه به اجاره او غاڼه کوئ دا ټول سيزونه هغه ته برابر وکم بیا ور دې مینس کې معاشرتي وخت رول وي دی به یو بل سره کینی پاسی غم او خادی وي ورکړه راکړه وي د دې د پاره بدی ته زه طریقه وخم چې په داسې طریقه به تاسو ورکړه راکړه کوئ داسې به کوئ داسې بیا د دې د حفاظت د پاره فوجي دستی په ذهن کې برابر کی چې دا سه فوجي دستي وي دا غي به یونټي وي سو په سرحدات وي سو په کمپونو کې وي دار سره برابر کی به او کرسای او یو تخت برابر کی او ځان پاغي باندې ناس حساب کی چې دا ټول کارونو نگرانی زکوما او دا ټول کارونه چې کمونه زسه کوم چلاو ما دا یو حکیم شخص هغه دا ټول په ذهن کې برابر کی دا رد یو ذهنی خاکه ده یو ذهنی تخمینه ده دا برابر کی بیا د عملی شکل داغه د پاره شروع کی عملی شکل داغه د پاره شروع کی داغه د پاره عملی کار کی هغه جزئیات برابرې هر څه برابرې داغه د پاره چې کمندنو یو نظام برابر کی د زمیدارۍ هم څه کسانیو کې سبل کې سبل کې اټول کارونه او په خپل د یواز د هغه نگرانی کوي او د هغه چې کمندنو کمانډ کوي لګیاوي یو د هغه خارجي خاک کړه خارجيات دي یو د هغه ذهني توجه او خیالي انحماق ته او بیا د هغه هغه چلول او نگرانی ده چلول او نگرانی ده اوس راشه الله تعالی دا کائنات پیدا کړی دی دا نو چې دا بختتن او اتفاقا بس پیدا شو الله تعالی فقدره تقدیرا د دې الله تعالی مخ کې اندازه کړی و دا د الله رب العزت په علم کې وو دا سه کائنات په اسمان به زمکه به پدې کې وا انسانانی پیریان به حیوانات به ونی به چرندې او پرندې به الله تعالی حکیم ذات دی دا ټول په الله رب العزت په علم کې وو دا الله رب العزت هغه علمی خاکه چې دا دا د شخص اکبر چې دا ټول په یک وخت کې دا الله رب العزت په علم کې وو دا الله رب العزت په علم کې وو او دا شخص اکبر دا عالم پرون موږ تعبیرات ویلو دا شخص اکبر الله تعالی پویدو الله رب العزت د دې کائنات شخص اکبر وجود تراوستو د سشینه د سشینه وجود تراغي اوس انسان خود خاور نه راغی نو دا خاور د سنه پیدا شو اب خبره پوېږي کنه دا خاور د سنه پیدا شو اوس دغه شخص اکبر د دې کائنات پیدا کېدل چې دي دا محض په اراده د کون باندې دي په اراده د کون باندې دي بلا تشبیه د دې مثال دا دی ما مخکې ویم لکه یو انجنیر د یو مدرسې د یو بنگلې ذهني خاکه جوړ کی خدا ذهني خاکه ده خارج ته په چوف باندې موجود کولای چې دی وس یو چوفو کی او دې چې کمنو وګوري او مخه ته په میدان کې خاکه سوي پرته وي دا غزینی خاکه مخ کې پرته وي د قضای دا د قیومی تخلیق عکس ته الله تعالی په علم کې د کائنات خاکه جوړ کړه او چې څنګه کون اوې غار سم خلاله دا حل دا د وحی نه بغیر نشي کېدلی عقل تر دې ځای پورې لاړ چې دا وی چې دا کائنات څنګه موجود شو په دغه ځای کې عقل حیران دی اوس عقل حیران دی دا به عقلوي چې دا کائنات بغیر د سوانه نه موجود وجود ترا نه غي او دا نشي حل کولای چې سوانه نه بغیر څنګه وجود ترا غي دغه ځای به د وحي رهنمایي چې کوم ځای د عقل سبق ختم شي هغه ځای د وحي سبق شروع شي واذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بس الله تعالی په ارادي د کن باندې په ویلو د کن بس هغه مخې لسو شو راغی بغیر د سمیټیریلونه بغیر د سمادینا شخص اکبر چې کمندونو وجود تراغي دیتا قرآنی اصطلاح کې او د شاسه په اصطلاح کې ابداع وي ابداع د یو شی د عدم نه وجود تر اوستل بغیر د ماده نه اس ماده نشته اس میټیریل نشته او غشي وجود ته شي راشي دا ابداع ده دا اولنې تعلق دی دا الله تعالی د کائنات سره بغیر د ماده نه پیدا کول شخص اکبر د دې شخص اکبر جزئیات دي د کائنات کی بیا د دې شخص اصغر دی اشخاص اصغره اشخاص دي واړو واړو لکه دی ذلیات سره بیا چې کمونو قیودات یو ځای کیږي او دا غینه بل شی جوړیږي لکه زمکه او الله پیدا کړه د زمکه د سنه پیدا کړه اوس دا د اراده د کون سره پیدا ده اوس په دې زمکه کې اشیاء پیدا کړي د زمکه نه انسان خاور نه څه پیدا شو انسان پیدا شو دارنګي خاور دي غټان دي داغه نه بل سیس پیدا کی الله تعالی سيزونه یو ځای کوي او نور سيزونه د سکی پیدا کیږي د دې خاور نه غونی را زرغون شوي بلا سيزونه را زرغون شو دا الله تعالی جدا قسم پیدایش کړی دی دیتا په قرآنی اصطلاح کې خلق ویل کیږي ان یو سیز د بل نه پیدا کول تاسو په اصطلاح کې یو جعل بسیط ته او یو جعل مرکب دی جعل بسیط ابداع ده بس یو سیز د قشان ته پیدا کول او جعل مرکب چې دی یو سیز د بل نه کول پیدا کول تاسو ای جعل مرکب دو مفعول غواړي کې څنګه خبره کوي هغه یو سیز د بل نه سړي پیدا کولی ناغا جال مرکب دی دا خلق شو دا سیدا قران کریم کې بدیع السماوات والارض ویل دي خلق السماوات والارض ویل دي دوی د یو بل په معنا باندې راځي دا خلق چې دی دا په معنا د ابداع باندې سکیږي راضی او شخص اکبر چې دی هغه بغیر د ماده نه پیدا دی او چې کوم جزئیات دي اشخاص دي هغه د ماده نه سړي پیدا دي یوې د بل نه جوړ کړي دي ابداع خلق په معنا د ابداع دغه وګوره مفردات دی امام راغب هغه د خلق دو معنی کړی دي او ویل دي چې کومه خاصه د باری تعالی دا نو خلق به معنی ابداع دی چې خالق صرف او صرف الله دی نو هغه خلق به معنی ابداع دی او یو سیز د بل نه جوړول دا انسانم کول شي د سیزونه یو ځای کې او دریم شي د سکی جوړ کی هغه ته ویل کیږي خلق به معنی صنعه تبارک الله احسن الخالقین کی تاسو معنا کوي چې خالقان خو ډیر نه دي چې قران جمع راوړي دا ما غزه کې معنا کیږي چې احسن الصانعين خلق په معنا د سنه اخلي یا لکه عیسی علی السلام بارک راځي استخلق من التين کهیت طير نو تخلق من التين د کنه تخلقو تصنعو په معنا باندې چې تا جوړو چې کم نه د خټه نه نو دا خلق یو سیز د بل نه جوړول دا الله تعالی دویمه طریقې سره کائنات د عدم نه وجود سره اوستل دي دا دویمه طریقه ده اوس دا جزئیات چې الله تعالی پیدا کړل د دې په منځ کې ربط دی په منځ کې څه دی ربط دی او سو وخت پورې دا قائم پاتې کول دي چې سو وخت پورې دی پاتیم شي دا نه چې بس پیدا کړو شي ختم شي تر سو وخت پورې دا موجود پاتې کول دي د دې چې د الله تعالی کوم صفت سره تعلق دی هغه تدبیر دی څه دی تدبیر دی یعنی چلول د دې عالم تر څو وخت پورې الله تعالی چې کمنو داسې کوي چلای نو هغه ته چې د الله تعالی کوم صفت سره تعلق راځي هغه تدبیر دی بیا د دې شخص اکبر او د دې د جزئیاتو د دې چې کم تبعیت الکل تبعیت الکل نو دا غي تعلق راځي د تجلی اعظم سره پر موږ ویلو تجلی اعظم سره دا غي تجلی اعظم عکس هغه چې کمندونو په قلب او په مرکز د دې تبعیت په دې د دې شخص اکبر د په قلب باندې چې کمندونو غورځيږي دغه تا د شاسه په اصطلاح کې تدلی وي د دې ټولو تعلق د یو قیوم سره دی د دې کائنات قیوم بس یک کیو دی بل قیوم د دې کائنات نشته قیوم کې خالقیت راغی قیوم کې تدبیر څه شو راغی نو د دې کائنات تعلق او د قیوم صفت د الله تعالی سره دی دا د شاه صاحب د فلسفه کمال لې دا درې واړه تعلقات بل چا داسې نه دی ویلي لکه څنګه چې کمندونو شاه صاحب دا ویلي دي چې د کائنات ذره ذره دا د الله تعالی سره صدا منسلک ده دا د الله تعالی د حکم نه بغیر کېدلې نشي د دې یو کائنات یو ذره هم د الله رب العزت یو پانوم د الله رب العزت د علم نه بغیر غرزیدلې نشي ما تسقط من ورقه الا يعلمها اول شاسب د درې صفات چې کمندونو ذکر کړي اعلم ان الله تعالی بالنسبه لله تعالی هو شاچ یقینا د الله تعالی د پاره بالنسبه الی ایجاد العالم په نسبت سره ایجاد د عالم ته ثلاث صفات مترتبه درې صفات دي خو په یو بل پسې مرتب دي اول لا غیدریونه الابداع ابداع ستوي وهو ایجاد شیء لا من شیء بدعت تم بدعت زکه وای چې داغه مخکې نمونه نوي په خیر القرون کې څه نوي نمونه نوي د بدیع السماوات معنی چې کمونو ابن کثیر کړی دا خالقهما بغیر مثال سبق یو دا چې د کائنات نمونه مخکې نه و دیو معنی کړی دا بدیع السماوات والارض خالقهما من غیر ماده چې بغیر د ماده نه الله تعالی چې کمونو دا څه کړی دي پیدا کړی دي مونږ به سپرس کا د طالب بزان سره کینی تصور کی ځان به پاریخ کی واده بزان لو کی اسړې چې کمندونو چې روانو کنه چې ټیمي وړو د غړو ټیمي په سر کړو کنه او چې دې به مال سره کی اتا نه را کی پاغي بزان لته عالم اگه به عالمه بیا واګه چرګ ته کېدم دا غنه او بچو شي بیا بچرګه خرڅه کوم بيزي به عالمه بیا بچ کوم چې بيزه خرڅه کوم ځان له په خزو کوم چې خزو کوم بیا مې بچو شي چې بچي مې وشي او څو کال شي سکول ته بیا روانيږي سار به زمانه پیسې غواړي چې بابا مال پیسې راکا ته وتم چې زه د خروج یا پیسې کوم چې لاته ورکړه او نو ټیمه کا ته ځان نسکو او غورځو کنه خیالي تصور وکنه دا خو کول شي انسان دا خیالي تصور څه کول شي جوړول شي او دا دې ورستو براش ان شاء الله دا دې په یو آن کې پیدا کولم شي او په یو آن کې ختمولم شي دا ذهني تصور نه دی دا د په یو آن کې جوړول هم شي او په یو آن کې روانول هم شي پس په یو آن کې به کمونه یو لوی بنگله جوړه کی او په یو آن کې ویل لري کوي ما دا تاسو په زول ځان لمه وخت ضایع کو یو کلس کې به روانه کی خود دې خارجي شکل دې پیدا کولې نشي دې چې کمونو خارج کی هغه بغیر د ماده نه په یو چوب سره کولې نشي الله تعالی علم کې د الله د کائنات خاکه وا او چې څنګه اراده وکړه د موجود کولو بس کونی وته وینو بغیر د ماده نه مخه ترالل ځکه نبی علیہ السلام روایت دلیل کوي کان الله ولم یکم معوشن الله وو هیڅینو نو چې هیڅینو نو د کائنات د سنه پیدا شو بس دا په اراده د کون سره شو پیدا شو کنه فیخرج شیء من کتم العدم من غیر ماده راوباسي فيخرج الشيء راوباسي الله تعالی یو معدوم لره الشيء کنه موجود لره دا موجود دی فی علم الله دې ته صوفیه کرام چې دي اعیان ثابته وي اعیان سوته وي ثابته چې کوم سيزونه د وجود نبخ کې په علم د الله کې دي نو په علم د الله کې خدا ثابت دي کنه په علم د الله کې نو ثبوت د صوفیا کرامو په نسبانه فلسفي صوفیا چې دي دا غي په نسبانه هغه علم د الله کې چې کوم سيزونه موجود دي نو هغه ته سوی ثبوت وي د ته اعیان ثابته وي او موجودات امکانیه وته وي موجودات څه شي امکانیه یخرج الشی دلته شی د موجود بالفعل په معنا نه دی بلکې د سنت والجماعت یو ځمه معنا هم ده چې ما من شانه الوجود ما من شانه الوجود نو فیخرج الشیء راوباس یوسیز لرا من کتم العدم د پردې د عدم نه بغیر ماده بغیر د ماده نه وسئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اول هذا الامر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د دې کائنات د پیدایش د ابتدا تاسو شو ان اول هاذا امر باندې پوښو د کائنات د دې ټول کائنات د ابتدایي پیدایش سو شو تاسو شو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کان الله ولم یکن شیء قبله دا چې کمندنو دا ابداع دا پیدایش د شخص اکبر دی وثانیه او دویم صفت چې دی نو الخلق هغه پیدایش ته و و ایجاد شیء من شیء هغه پیدا کول یو سیز دی دبلنا لکه کما خلق آدم من التراب لکه آدم علیہ الصلوۃ والسلام د خاور نه پیدا کو وخلق الجنه من مارج من نار او پیریان د ور سکلو پیدا کړل دا پیدایش چې دی دا دې ته خلق ویل کیږي اولنی ته ابداع ویل کیږي وقد دل العقل والنقل على ان الله تعالی